خدای خپې جنی سچ د یوې خزې په ګیړه کې پراتی وي او سچ د خزو په رحم کې د بچی د پیدا وخت په حق لا کمې زیاتې کیږي او دا هر سیز داغه پنیز په یو مقرره اندازه کیږي هغه په پټو په سرګندو ټولو سیزونو باندې ښه عالم دی ډیر لوی دی عالیشان دی داغه په علم کې برابر دی که څوک خبره پټه کړي او که څرګنده کړي او که څوک د شپې په تیاره کې پټ شي او که د ورځې څرګند ګرځي را ګرځي هر یو لوار په وار راتلونکي پرښتې مقررې دي وړاندې هم او وروسته هم یعنی د سړی نه وړاندې هم رواني او رستو هم چې د الله په حکم د هغه حفاظت کوي یعنی نگرانی کوي بشک الله د یو قوم خه حالت نه بدلوي تر څو چې هغه یې په خپل ځان کې په خپل تبدیلی پیدا نکړي او هر کله چې الله په یو قوم باندې د مصیبت را وستو اراده وکړي نو هیڅ څوک یې واپس کولې نشي او نه بل څوک د خدای په مقابله کې د هغوی مدد کولې شي خدای هغه دی چې تاسو ته د بجلی یعنی برېښنا پړق خایي چې د ویر او د امید دواړو ذریعہ ده او د وبونه ډکه درنې درنې وریځې راخېجوي اوراد یعنی ګړ ګړ د هغه پاکی بیانوي د تعریب سره او پرخته هم داغه د ربنا رپیږي او د هغه پاکی بیانوي او هغه تندر را لیږي نو چې پچا غواړي پاغی را وغورځوي او ته ګوره چې دیو د الله په حق له جګړې کوي حال دا چې هغه د لوی طاقت خاوند دی هم داغه بلنه بر حق ده یعنی چې سړی هغه ته چغي وي او څوک چې داغه نه بغیر نور خلق بلی ناغوی ورته هیڅ جواب ورکولې نشي یعنی داغه سوال نشي قبلولې د هغوی مثال داسې دی لکه یو سړی دواړه لاس او بوته غړولې وي چې په خپل یې خلې ته راورسی حال دا چې هغه په خپل هیڅ چره د تر خلې نه را رسی او د کافرو بلنه یعنی کافر چې غیر الله ته چغي وي خو سراسر بیا سره ده او د الله مخ کې ټیټیږي یعنی ښکته کیږي یعنی تابعدار دي څوک چې په اسمانونو کې دي او څوک چې په مزکه کې دي څوک پر رضا او څوک په زور او د هغوی ټول سور هم سحر او ماخام ورته سجده کوي اے نبی تپوس ترې نه وکړه چې د اسمانونو او دمځکې کردګار څوک دی ته ورته وایا یوازې الله دی ورته وایا خګنې تاسو داغه نه بغیر نور داسې مددګاران ځان نه نیولې دي چې هغوی د خپل ځان د پاره د نفع او د ضرر اختیار هم نه لري ورته وایا چې ړوند او د سترګو خاون چرې برابرې دي شي یا تیار او رڼا چر یو برابر کې دی شي کنه دیو الله له داسې شریکان را پیدا کړی دي چې د خدای د مخلوق غوندې مخلوق پیدا کړی دی نو دیو په دغه دواړه قسمه مخلوق کې شکمن شوی دی وایا چې الله د هر څه خالق دی او هغه یو دی په ټولو غالب دی هغه د برنه او برا وورولې چې د هغې په اندازه لختی راوبېدل نو د دغه سیلاب په سر باندې زګونه راوختل او څه چې دیو په اور کې ګرموي د کالو یا د لوخو جوړولو د فاره پاغي باندې هم دغه سي زګونه راخیږي دغه سي الله د حق او د باطل مثالونه ور کوي نو زګونه خاصه بیکاره لاړ شي او کوم سیس چې د خلکو ته فائدہ ورکوي ناغه په دنیا کې باقی پاتې شي الله دغه سه مثالونه اوروي چا چې د خپل کردګار خبره ومنله هغه له خبر له مقرره ده او چا چې داغه خبره و نه منله کاغوی سره د دنیا ټول سيزونه هم وشي اوس د درې مې روکو ترجمه اګنې څوک چې دا یقین لري چې په تا باندې د خپل رب د لوري نه کوم کتاب راغلی دی هغه حق دی د هغه چا پشان کې دی شي څوک چې پټه پړون وي نصیحت خو بس د پوهې خاوندان قبلې څوک چې د خدای پاک سره کړي وعده په ځای کوي او هغه وعده نه ماتوي او څوک چې هغه رښتې پالي د کومو د پالنې چې خدای پاک حکم کړی دی او د خپل کردګار نه ویریږي او د سخت حساب کتاب خیال ساتي او څوک چې د خپل رب د رضامندۍ په تلاش کې مضبوط لګیاوي او منځونه کوي او زمونږ د ورکړي رزق نه خرڅ کوي هم په پټه او هم په سرګنده او د بد سلوک په جواب کې خلکو سره نیک سلوک کوي هم د هغوی انجام ښه دی یعنې همیشه سمسور باغونه دي چې دیو به هم ورته داخل شي او د دیو په پلرونو خزو خاوندان او اولاد کې څوک چې د دې لایق وي هغوی به هم ورننوځي او پرښتې به ورته د هرې وی دروازې نه مخې لرازي ورته بوای چې سلامت اوسئ ځکه چې تاسو به صبر کولو نو په دې جهان کو مو انجام خوشو او څوک چې د خدای پاک سره کړی وعده د مضبوطیا نه پس بیا ماتوي او د کومې رشتې چې خدای د پالنې حکم ورکړی دی هغه نه پالي او په ملک فساد جوړوي په داسې خلکو به لعنت وریږي او د هغوی اخیره ټکاونه به خراب وي خو دې چې چا له وغواړي نو روزي ورله پراخه کړي او چې چا له وغواړي نو روزي ورله لنډه تنګه کړي او دې د دنیا په ژوندون خوشحاليږي یا الله د چا په حق له غواړي نو گمراه کړي او هغه چا ته سم لار خایي چې رجوع ورته وکړي یعنی څوک چې ایمان راوړي او د خدای په ذکر مطمئن شي واوري چې د خدای په ذکر زړونه مطمئن کیږي چا چې ایمان راوړو او نیک کارونه وکړل هغوی له خوشحالی ده او خیسته انجام ده دغه سیمونګ تو په یو داسې امت کې را لېګلې چې د دین اړومبي هم ډیر امتونه تیر شوی دي چې ته ورته هغه کتاب واوروي چې مونږ درته را لېګلې دی خو حال دا دی چې هغه هړو د رحمان نه انکار کوي ورته وایا چې هم دغه رحمان زما رب دی دې دا غنه بل معبود نشتا هغه می توکل دی او هغه ته به واپس زم او که یو قران داسې راغلی وي چې پاغي غرونه اړولې شوي یا پر منزل زر زر قطع کېده یا پر مړو خبرې کولې نو دی و بیا هم ایمان نه راوړو بلکې د دې هر څه اختار یوازې د الله دی ګنې اوس هم د مسلمانانو په دې خبره تسلی نه ده شوي چې که الله غوښته نو ټولو خلکو ته به جبري هدایت کړی او دا کافر به همیشه په داسې حالت کې پراته وي چې د خپلو ګناهونو په سبب به رسنه صحافت راځي یا به د دیو په خوشا باندې راځي تر دې چې د الله د وعده پوره کېدو وخراشي بشک الله د خپل وعده نه خلاف نکوي په پیغمبرانو پورې ملنډې شوي دي خو ما اول کافرانو ته مهلت ورکو نو بیا مې راونیول نو ته ګوره چې زما سزا څومره سخته وه نو ګنې کوم خدای چې د هر چا د هر عمل نه خبر دی هغه د نورو سره برابر دی او دیو بل چاله نه بلکې خدای له شریکان جوړ کړی دي ورته وایا چې د هغوی صفاتونه خلګ واوروي کنه تاسو الله د داسې ناشنا سیز نه خبروي چې هغه ته اړو د مځکې په مخ معلوم نه دی کنه هغوی تش په خلی ستاسو معبودان دي بلکې خبره دا ده چې کاپیرانو تخپل مکر خایسته ښکارا شوی دی او د سمې لارې نه محروم دي او څوک چې الله گمراه کړي هغه بل هیڅ څوک په لار کولې نشي دی له په دنیا کې هم عذاب دی او د آخرت عذاب خو یې ډیر سخت دی او هیڅ څوک دیو د خدای د عذاب نه بچ کولې نشي د کوم جنت چې پرېزګارو خلکو سره وعده شوې ده د هغه کیفیت دا دی چې لاندې به ترې نه ولی بېږي د هغې میوي او د هغې سوری به تل عمري قایم وي دغه د پرېزګارو انجام دی او د کافرانو انجام د دوزخ ور دی او چاته چې مونږ په خوا کتاب ورکړی دی هغوی په دې کتاب هم خوشحالیږي کوم چې تا ته راغلی دی او د هغوی په مختلفو ټولو کې داسې کسان هم شته چې د دې د ځینې حصو نه انکار کوي ورته وایا چې ما ته خو بس دا حکم شوی دی چې یوازې د الله عبادت دی کوم او هیڅ څوک دی ورسره نه شریکوم کوم زه د هغه لوري ته بلنه کوم او هم هغه ته به واپس کېږم او هم دغه سیمونږ دا کتاب د یو صاحب حکم په تور را نازل کو او کته د دې سم علم دراتلو نه پسوم د غوی په خواهشاتو پسې لاړې نو د خدای په مقابله کې نه به د څوک مددگار پیدا شي او نه بچکونکې د شپږمې رکو ترجمه او ستان وړومبه هم مونږ ډیر پیغمبران لیګلی دي او هغوی له مخغه او اولاد ورکړی دی او هیڅ یو پیغمبر دې د الله د اذن نه یو آیت قدر لهم نشی راوړي د هر زمانه یو خپل کتاب وي الله چې کوم حکم غواړي هغه لري کوي او چې کوم غواړي هغه باقی ساتي او اصل کتاب خو یوازې هغه سره دی او مونږ چې دیو سره د عذاب کوم وعده کوو که د هغې یوه برخه تا ته وښایو یا تا له د هغې د راتلو نه وړومبی وفات در کړو نو ستا کار خو بس حکمونه رسول دي او زمونږ په ذمه حساب اغستل دي اګنې دیو نه ګوري چې مونږ په دې مزکه راوړاندې کیګو او د هر غاړې نه په دی را لندو او حکومت الله کوي هیڅوک تاغه حکم بندول نشي او هغه ډیر زر حساب خلاصوي او د دین اړومبه هم خلکو ډیر ډیر پریبونه کړیو حال دا چې تدبیرونه خو ټول الله سره پراته دي هغه ته معلومه ده چې هر یو تن څه څه کارونه کوي او کافرو ته به زر معلومه شي چې د آخرت انجام د چا ښه دی او کافران وایي چې ته رسول نه ورته وایا چې الله زما او تاسو ترمنځ کافی گواه دی او ورسره هغه کسان چې ورسره د آسماني کتاب علم شته دی